د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن سهار نهه بجې د ننګرهار ولایت د پاکستان د مرتد حکومت د آی ایس آی په کونسلګرۍ د خلافت اتلو فدایانو فدایي عملیات کړي. یاد عملیات نن سهار نهه بجې شروع او تر دوولسو بجو یې دوام وکړ چې په پایله کې یې ګڼ شمېر مالي او ځاني تلفات ورړولي. عملیات د خلافت درې تنو اتلو فدایانو ترسره کړي. لومړی اتل فدایي د پاکستان د کونسلګرۍ مخکې استشهادي عملیات وکړ. او دوه تن فدايان کونسلګرۍ ته ننوتل او جګړه يي پيل کړه. جګړي تقريباً دولسو بجو پوري دوام وکړ چي په نتيجه کي يي د پاکستان مرتد حکومت اتلس کارمندان مردار کړي او شپږ تنه يي نور زخميان هم دي. له عملياتو وروسته د خلافت يو تن اتل غازي بيرته د خلافت زمريانو ليکو ته روغ رمټ راستون شوی. د خلافت د اتلو فدايانو مسؤل وايي هغه ادارې يي په نښه کړي چي اسلام ته يي ډير ضرر دی. په وار وار به ورته داسي غاښ متونکي ګوزارونه ورکوي چي نسلونه به يي ياد ساتي.